سمرم چې لخکری دي د بر او د ښکته دا ټول الله وی زما په اختیار کې دي زه چې وغواړم چاله فتح ورکوم او زه چې وغواړم چاله شکست ورکوم الله رب العزت فرمایي لتؤمنو بالله ورسوله دې لپاره چې ایمان وروړې تاسو په الله باندې او په پیغمبر د الله په الله ایمان په قران ایمان په پیغمبر ایمان د پیغمبر سنت دا غي اتباع کول وتعذروه او تعظیم وکړي د دې پیغمبر علی السلام وتوقروه او ادب وکړي د دې پیغمبر علی السلام چې تاسو تعظیم او ادب وکړي د نبی علی السلام لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سوره حجرات کې د دې تفصیل بیا راشي چې هغه ادب څنګه چې خپل رسم او رواج طاقت د الله یا امداد د الله د پاسه د لاسونو د دویو دا نه چې لاس د الله نه د الله قدرت او د الله طاقت د دوی د لاسونو د پاسه څه مطلب د الله قدرت او د الله امداد د دوی سره شامل حالو چې لوز کړي پاغي باندې د الله سره الله سره لوز کړي چې ستاره دین د سربلندې د پاره به جنگيږم او دا رنګي आवाज تیز خونه نه تنګول خونه کیږي ستاره دین د سربلندې د پاره به جنگيږم نو کوم چې منافقینو باندې چا نغي پاتې شو باندې جوړې کې چا یو سویل چا بل چا ویل کجوري پخې دی او چا ویل کورونم یوازې دی او چا ویل ماشومان بیماران دی او چا ویل مخ خپل برابر نیو اصل کې نیت او اراده سوا چې دا خو د مر خلې له ورتګ دی دومره جنگونه مو سره کړی دي او اوس لا ورځي چې مونږ مرکو دا خو د مر خلی لور ورتلل دي دا زمری خلی لور ورتلل دي نا خو یې شو پاتې شو نو چې کله واپس راغلل نو به نبی له صلوات و سلام د سکول بانی پیش کولې او دغه رنګي بخنه غوښته وای دوی په خلو خپل باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نوی په زړونو د دوی کې زړه کې بل خبره و زړه کې هم دغه خبره وکړه چې دا خو د مرګ خلې نه تک دی او دا خو ځان په زور وجل دی خودکشي ده او په ظاهر یې سویلې شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا چې مال او اولاد مشغوله کړو قل وای پیغمبر علی السلام فمن یملک من الله شیئا سوک دې چې واقدار بشي تاسو لپاره من الله دا عذاب دا الله نه شي انذر بل ما ته خو به دروغ وای ما نه بزان خلاص کی خدا الله نه بزان چرته پټوي بخنه کوي چاته چې خوغه شي څوک ته تپوس کول والا نشتا چې دا ولې دوته بخنه وکا ويعذب من يشاء او سزا ور کوي چاته چې خوغه شي هم تم څوک تپوس کول والا نشتا وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کې مهربان ذات سيقول المخلفون زرد چې وای بارست پاتې شوی اذن طلقتم کله چې زه تاسو اله مغانم غنیمتونو د خیبر ته دي چې واپس رال نبی له سلام او صحابه حکم د الله وتو شو چې په خیبر والا ورشه څوک په خیبر والا ورشه نه چونکی هغه بوزدل خلکو یریدون کیو نو د جنگ پکې دومره چانس نو غنیمت پکې ډیرو نو دوی ته چې پته ولګي نو دی ویل حضرت مونږ هم د سره زو مونږ هم د سره زو سيقول المخلفون زردې چې وای بارستو پاتې شوی زنتلقتم کله چې زه تاسو اله مغانم غنیمتونو د خیبر ته لتاخذوها دې د پاره چې واخلې دې لره سبو یدتا زرونا پریک دې مونږه نتبعکم چې تابعداریو کو تاسو مونږه پرې دې چې تاسو سره لاړ شو مونږ هم پکې جی یو کافر مړ کو کنه جی مونږ هم ځان سره بوزه کنه یریدون غواړي دوی ایو بدلو کلام الله چې بدل کې دوی حکم د الله حکم د الله سو حکم د الله سو چې منافق دا به jihad لنی ذکر ها دا الله حکم دی کنه یریدون غواړي دوی او حکم رست راځي ښا یریدون غواړي دوی ایو بدلو کلام الله چې بدل کی دوی حکم د الله قلوا پیغمبر علیہ السلام لن تتبعونا چرې مرزه مونږ پسې رخصه مونږ پسې مرزه کذالکم هم دغه رنګ به تاسو سست قال الله من قبل ویل دی الله من قبل پخوا کم زی ویلی کم زی ویلی شال قرآن رحمت الله علیه وی زمونږ د استادانو استاد الله دې زمونږ د استادانو په عمر دم کې برکت واچي وی ناستم کی زخانه کی یو مکتبه کې ناستو کتابونو دکان کې په یو مولام راغو هم کې ناستو وی په دې کې سره کالج سټوډنټانو کالجیانو اراغله وی چرال وی دی مولوی صاحب ته وی زه خو دې زمیدار ښکارېدم په وګو مې رومال او ټوپه به په سر و او مولوی صاحب پټکې مټکې والو وی هغه ته وی چې مولوی صاحب یو ته چاو یو تاسو کوم و چې وکړه وای چې قران کامل کتاب دی که ناقص کتاب دی مولوی سے بتایل چې قران کامل کتاب دی او چې خ قران کامل کتاب دی نو احادیث ته څه ضرورت دی دا کسان د کالجان دا وی پرویزیانو پرویزیان د احادیثو نه منکر دي بس وی صرف قران دی او احادیث ته حاجت نشته او چې قران کامل دی نو احادیث ته ضرورت دی مولوی صاحب غلی شو ای ما ته چې زه درته ویم هغې وخندل یو بل سره وایي ملا صاحب لنده ورځي او زمیندار وایي چې زه به یې درته ویم ده ته پکې وګوره ما ته چې لکه زبر ته وې وجوه او ما ته چې تاسو نه تاسو کوم قران کامل دی که ناقص دی او قران کامل دی او ما ته دا آیات راوېستو دا آیات مو ته راوستو چې دلته الله وایي نبی له صلوات و سلام وتوي لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل مونږ پسې مرزه الله مونږ ته ویلي دي په خوا قال الله من قبل ویلي دي الله من قبل په خوا چې دا منافقان بزان سره نه بوسي وی ما ته کم ځای کې وته ویلي قال الله من قبل ویلی دی الله په خوا وی ما ته کم ځای کې وته ویلي وی سړی خو غلی شو ما ته په چټ ولیکل چې دا لاند شي او تاسو چې چا را لېږلي یې ستاسو پرویز صاحب هغه لاړ شو دا تپوس ته وکړي وای چې موږ له سبا پورې مهلت را وای ما وتل تاسو له دوه هفتې مهلت شو زبر دوه هفتې پس راځم دې ځای ته او په دې ټیم راشي او چې زه راغم دوه هفتې پس وای په دې کې اکاله جان امرالل د وادي مطابق ویرا ما ته چې وایې کنه جواب امروړ و چې دا تا مونږ ته څنګه خبره کړې پرویز صاحب خو مونږ ته ویل چې د دې سړی نه ځان وساته دا خو ډېر خطرناک سړی دی او مونږ کو بس توبه توبه وباسو ستا خبره منو بس زمونږ د نوره توبه د پرویز توب نه خو دا راته وایي چې کوم ځای کې وته ویني وای ما ته چې وحي دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي وحي جلی او دویم ته ویل کېږي وحي خفي وحي جلی هغه وحي ده چې دا غي تلاوت کیږي لکه قران او دویم وحي خفي ده چې دا غي تلاوت نکیږي لکه احادیث وحي جلی چې الفاظ او معنا مطلب دواړه د الله د طرفه وحی جلی چې الفاظ او مطلب دواړه د الله د طرفه لکه قران ټیک شو او وحی خفی وحی خفی دیته ویل کیږي لکه احادیث چې مطلب د الله خو الفاظ د چا دي د نبی رسول الله که حدیث ته وګوره نبی رسول سلام کدی یو خبره حکم کړی دی نو د ځان نه کړی او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا احادیث دا هم په اصل کې وحی ده خو الفاظ د نبی رسول سلام دي پوهیږي خبره کنه پوهیږي ما ته چې دا دلته وی قال الله من قبل ویل دی الله په خوا نو دی وته ویلی په کمی وਹੀ سره په وਹੀ خفي سره په کمی وਹੀ سره په وਹੀ خفي سره او هغه سری هغه احادیث دی وی توبه وست قال الله من قبل اوسم د پرويزيانو د پاره دا چیلنج دی ښا تاسو ته کوي کوم ځای کې الله ویلي او د خیر ته بیا پورا قران کې ا دې وته ویلي نبی له سلام ته په وਹੀ خفي سره چې دا رضان سره مبوزه دا منافقان پوهیږي کنه فسيقولون نذر دې چې وای بدا منافقان بل تحسدوننا بلکې حسد کوي تاسو زمونږ سره اوس چې نه بوزي نو سوي وای تاسو زمونږ سره حسد کوي چې پته وته لګي چې هلته په کې چرګان دی اوس او غوخي دي او دته وای چې نه بزي نه بزي مونږ سره نو دی بیا سوي هر سړی چې خپل قسمت خوري نو تاسو هڅه موږ سره حسد کوي چې یو زیره تکلیف او مصیبت دی او الته نه زینو خوراک لسل زی فسيقولون بل تاسدوننا زردې چې وای بدوي زردې زردې چې وای بدوي بلکې حسد کوي تاسو زمونږ سره بلکانو لا يفقهون الا قليلا بلکې دی دوی چې نه پويږي چې نه پويږي په ډیرو فائدو باندې الا قليلا مگر په لګو د دنیا ډیره فائدہ سوا جهاد د الله رضا او لګه فائدہ سوا مال غنیمت نو پاغه ډیره فائدہ نه پويږي غیله نزي او په لګه فائدہ پويږي چې مال غنیمت ته وای خچ دومره تکړه نو لک صبر وکې واپس چې کله بیا زوم کې ته نو تاسو به بوزو چې پته مو لګي قل للمخلفین من الاعراب وای پیغمبر علیہ السلام ارستو پات شوتا من الاعراب د باندې چانو باندې چان پیژنې کلیوال ښا من الاعراب د باندې چا اوسم اکثر کری داسي چې پای کې دا شرک او بدعت او منافقت دا ډیر زیات دي د کلو په خلکو کې د خاري خلکو ار سره خپل کار سره کار لري او په کلو کې تور شنه یو یو جنگي او بل بل جنگي دا جنگول منګو کلو کې ډیری کنه ا منافقت تل ډیری او با او ممن حولکم من الارابی او باز دا چانا چې چار چا پیر استاسو ندی د باندې چانو نه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او باز د مدینه والو نه منافقان دي لګ مدینه کې دي او نور بهر هغه خډیر دي نو خاریو کې دا شه دومره ني او په کلو کې دا منافقت ډيري ځکه وای من العرب پوهیږئ کنه یو الته علم هم کمی ستو دعون الى او ایوتا ستو دعون الى قوم زردی چرا بدلې به شیطان سو الى قوم په طرف دا قوم اولی باسن شدیدن چې خاوندان د جنگ سختی قیصر دی او کسرا دی یاد غرنګي د مکی مشرکین تقاتلونهم وجنه به تاسو دوی لره او یسلمون یا بغاړه کې دی اسلام ته راځي اوس را سره مزه او چې دومره ایماندار ځان ته وای نو چې کله بیا زو جنگ له تاسو بمبوزو اوس غره د پته ده چې په دې کې جنگ نشته فاین تو تیو پس کچری تابیداری وکړه تاسو یوتکم الله اجرا حسنا دربګی تاسو الله اجرا حسنا اجر خیستا الله بخول اجر درکی و ان تتولو او کچری وخت تاسو کوړی دیو خلاف دی وکړو نو منافق سزا به الله درکوي اوس استثناء د مخ کې نه کدا خلق لا نړل جهاد لو پاتې شو ګنا پی نشتا لیس علی الاما حرج نشتره پړون باندې حرج تنگسیا ولا علی الارج حرج او نه په ګډ باندې تنگسیا ولا علی المریض حرج او نه په بیمار باندې تنگسیا دغه مولایات کو و مې يتولى هغه څوک چې ووختو يعذبه عذابا الیما سزا ورکو د ته سزا درناکا رقد رضی الله عن المؤمنین اوس بیا دغه بیا تذکرہ کوي تفصیل ما کړی دی یاد دی کنه لقد رضي الله عن المؤمنين پتا کی سرا خوشاله شوه دی الله عن المؤمنین د مؤمنانو سړونه ان المؤمنین د مؤمنانو نه از یبایونک تحت الشجره کله چې بیا تی کول تان سره تحت الشجره لاندې دونه نه دا غونې د لاندې تا سره بیات کولو محمد ابن وزا المتوفا 286 هجری کتاب البدع والنهی عنه کې ذکر کړي چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل په لار روان چې څنګه وکتل نو خلکو منډه کړه تفوس یو کوی دا خلکو ولی منډه کا دا دلته څه چل دی او یی دا غونه دا چې تاسو د نبی له سلام سره دا غي د لاندې بیعت کړو نو دا خلک راځي او دلته دوه رکعاته مونږ کوي وای ښا نبی له سلام خو مونږ ته دا نه دی ویل چې دلته راځي او دوه رکعاته مونږ کوي او دلته ډیر خیر او برکت دی هغه ونه د جړډې نه وسته او ختمه کا او یو کال هغه لار بند کا چې کال بعد هغه لار کولو کو خلک پر راتلل خلکو نازه هیرو چاونه دلته چرته و دا ولی زکه چې د شرک بنیاد کې نه غوستې شي د شرک بنیاد کې نه غوستې شي النبي رسول الله سلام چې کمی اونې د کجورو د کجورو چې کمی اونې نبی عليه السلام په خپل لاس مبارک باندې نال کړي وي عربو هغه ونی مواله عربو هغه ونی اواله ځکه یې ته پته و چې د دینه به د شرک اډه جوړیږي نو کن بل نسل پر هغه نو شاید چې داغي ایمان لک کمزورې درې نور نه سبا شي خلک به پسې ځان بیا مګینو او څوک به سره سجدي کوي او څوک بسکه او څوک بسکه ناغونی ختمه او دا د نبی له سلام غ دعا وا چې اللهم لا تجعل قبري وسنا الله زما د قبر نه درگاه مو جوړ اکمه جنگلی چې د نبی له صلوات و سلام د روزې نه چاپیره اوس داغې نه دی خو نور جنگلی چاپیره کی ځکه خلکو بای پس امزان مګلو را مګلو په لوړ به وایل چې دی خو مخ کا بیت الله خو ای پس به خلکو ځان مګلو اوس دې نور جنگلی را چا پیره کې چې هغه تر رسیدم نشي خو بیا مغه پس خلک ځان مګي او تن ویلي وي کده نبی له صلوات و سلام دا قبر مبارک دا روزه دلته پاکستان کې ونه وی ډیره بخوا استاد یو تل خزه چې ونه دلته کې نه پسټلو هم ختم کړي و لقد رضي الله عن المؤمنين دا د نبی له سلام غ دعا وا او تر اوسه مغه رنگ دا ال د شرک نشي کوله عمل کدا خلکو ار رنگ دي امم نشو ویلې خو یا ساته عقیدتن هغه بالکل د قران مطابق دی لقد رضي الله عن المؤمنين او دا مونږ ته اندازه نه کیږي ښا دا چې کم ال تلان شي او دا خلک شرکونه کوي او غوي منی کوي ناغي ته ال ته بیا سړی ته اندازه کیږي چې د خلکو عقیده څنګه ده لقد رضي الله عن المؤمنين ما ته تنویل وای په دې جنت البقیع کې او په دې دا کم قبرستان چې د مسجد نبوي په شاته زیان صاحب کرام بګي خخ دي نو دغه کې د مدینه یونیورسيټي سټوډنټانو درولي او هغه پکې ولاړی او باقاعده لکه نصیحت هم خلکو ته کوي او بل دا سو پریدینه چې سو کانه روچت کی رومال کې تو کی یا خوره روچت کی رومال کې تو کی او جیب کې روړي چې دا مې دالته نه روړي دا دې شینو د سوک نه پریدي لقد رضی الله عن المؤمنین ازمون یو د سکول استادو ناغویل وای زدا چې تلم تلم سترګې مې سارلې نو دې جنت البقیع کې نو وی رومال مې وغوړولو وی لکه خوره مې پکې واچو له جیب کې مې واچو نو چې زه سره روانم داسې ما عزت شکر دې چونه لیدم وی چې راتلم وی دی خو یو را پسې راغ ورستونی نو ماته چې روبه زه شابه وی چې ماته سو چې جیب رولټولو وی رومال دې کولو کو وی سندل او سانی ورکو ماته چې زا شرک شرک شرک او ما ویل چې بس اوس نکیږي دا وی ما کوشش ډیرو کو خو یون اون شو وی ما منل چې واقعي دا خلک سم خلک دي لقد رضي الله عن المؤمنين پتا کی زکه پر رګونو کې هغه د پاکو خلکو وینه ګرځي کا داغه موحدین خلکو وینه پر رګونو کې ګرځي بل په قران پويږي نو څنګه به شرک کی یو تن چې په قران پوه شي دی به شرک کی ها لقد رضي الله عن المؤمنين پتاګي سره خوشاله شوی دی الله د مؤمنانو نه ایز یبایونک کله چې بیان کول دوی تان سره تحت الشجره لاندې دوننا عالم ما فی قلوبهم په الله پان سبانی چې پزړو د دوی کې وو سچ د دوی پزړه کې والله په پو کنه فانزل السکینه علیهم راوی لګلو اطمینان په دوی باندې ټول ډیر خبو چې دا څه چرو شو زموږ ملګری شهید کو واصابهم فتحا قریبا او ورکړه دوی ته فتح نږدې د خیبر څنګه چې ما ویلي وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب او با حکمت ذات وعدکم الله مغانم کثیرا وعده کړی دا الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو تاخذونه چې اخلي به تاسو غیلره ډیر د ډیرو غنیمتونو وعده کړی دا فعجل لكم هذه تلوار سره درکل تاسو ته د غنیمتونه وکف ايدي الناس عنكم او بند کړل لاسونه د خلکو عنكم تاسو نه یعنی کداغل ته جنگ شوی وي غلوي نقصان به شوی وي کنه الله سو کړل دا غي غلاسونه تاسو د وجدو نه بند کړل لم تقدروا عليها چې تاسو نه قادر شوي په دې باندې قد احاط والله بها تحقیق سره ها تکړه دا الله په دې باندې تاسو لپاره نو ډېر غنیمتونه دي چې الله تاسو له مقرر کړی دي خلا تاسو پاغي قادر شوي نه او بیا د عمر رضی الله تعالی نو په دور کې دومره غنیمتونه رالل چې په پورا عربستان کې څوک د زکات غستون کې پاتې نشو وکان الله علی کل شیء قدیر او دی الله پاره شی باندې قدرت لرونکي ذات ولو قاتلکم الذین او کچری جنگ کړي وې تاسو سره کسانو کفرو چې انکار کړي لولو الادبار نو خامخاړو لوي وشاګانی د غزې کې که جنگ شوه وې د صلح حدیبیه په دې مقام کې نو هم الله وی ما تاسو له فتح درکوله خو دغه فتح و دومره غټه نه و پوهیږي خبره کنه پوهیږي ځکه دې په سر روانه یو لوی فتح وکم یو فتح مکه او دا صلح حدیبیه دا غ فتح مکه سبب ګرځیدو پرون می تفصیل کړی کنه لولا ولدبار خامخاړول به وشاګانی ثم لا یجدون ولیا ولا نصيرا بیا بنه بیا بنو مندلې څوک دوست او نسو کیم دادی سنت الله التی دا طریقه دا الله غدا قد خلت من قبل تحقیق سره تیر شوی د پخوا د پخوا نه دا طریقه ده چې کافر بس کوي هغه به شاکي او هغه به ناکامي ولن تجد لسنت الله تبديلا او چر نشتره طریقې دا ولن تجد لسنت الله تبديلا او چر بو نمومي طریقې دا الله لره بدلیدل او هو الذي كف ايديهم عنكم اوس بیان د فتح مکی کوي چې هغه اموایده شوی و چې د یو بل د حلیف سره به جنگ نکو ټیک شو کنه نو بنو بکر والا عملو کا بچا بچا په بنو خزاع والا باندې او د مکی مشرکین هم په عملو کا نبی رسول سلام درې خبرو کې یو چې دیت ولا ورکه یا دویم که دیت نه ورکوي نو بنو بکر سره معاهده ختمه کې او دریم که دام نه کوي نو بس زمونږ استاد معاهده ختمه هغه ویل مونږ ته دا درېمه خبره منظور ده نو نبی رسول سلام د صحابه کرامو سره روان شو د فتح مکی لپاره تفصیل میکړه کنه والذي کفای دی یومنکم او دا الله ذات چې باندې کړل الله سن د دوی ان کوم تاسو د وجلونا وای دی کومانم او لا سن تاسو ان هم د دوی د وجلونا لوی فتح او شو جنگ پکې و نشو ها ما تاسو ته چې ټول په خپل کورونو کې سو هغه دنه او بهر لګ ډېر مقابله او شوې د لسو کسانو شلو کسانو خلوي مقابله او نشوا به بطن مکه په منځ د مکه کې من بعد ان اسفرکم علیهم پس د دې پس دا غنا چې غالب شوی تاسو په دوی باندې الله وی خپ تاسو غالب وې خو د جنگ نوبت مارانه وستو خپ امن سره مکز شو فتح شو وکان الله بما تعملون بصیرا او دی الله په سبانی چې عمل کوي تاسو بصیرا لدن کې ذات هم الذین کفروا دا کسان دي کفرو چې انکار کړي دي وسودوکم عن المسجد الحرام او بنکړي وې تاسو د مسجد حرام نه الله وی دو مغه خلق دي چې تا انکار کړي دي تاسو د مکې نه شړي شړلې بل دا تاسو عمره ته پرې نه غوسته خو الله وی دا خو د وجلو لایق دا خلق کنه چې تاسو سره جنگ کړي وي خو الله وی دا د جنگ نوبت ما ولې را نوستو زګه چې په مکه کې ځینې خلک داسي او چې هغه مسلمانانو او نه نبی له سلام په جندل او نه صحابه کرامو په جندل نو که جنگ شوه و نه غیب په کې د عملو کو پتول کې تلې ځکه پته نه لګي دا کړه چې دا مؤمن دی او کنه دی دویم دا په دې کافرانو کې ځینې خلک داسې وو چې دا غوي په زړه کې رحم وو اسلام قبلول غوښتل نو که جنگ شوی وي نه بم پکې مړ شوی وي پوهیږي خبرو کنه پوهیږي الله وي دومره بېمان او دا خلک خو بیا هم د دوی سره ما تاسو د جنگ نه اوساتلې نوبت مې د جنگ را نه وستو ولی ځکه دا دوه وجې دي یعنی د خپل لاندې به کې ولی زګه تاسو پیژنې نه فتصيبكم منهم مغرة نو برسیږي تاسو فتصيبكم نو رسیدلې به تاسو ته منهم د وجل د دینا مغرة خفغان بغیر علم په صواب د نه پوهه کروسته د پته لګیدلې وي چې هو دا خو مسلمانان مونږ وجه لو تزیلو لو تزیلو کچری جنگ کړي وې تاسو سره لعذبنا الذين كفروا خامخا سزا بور کړي مونږه کسانو ته کفرو چې انکار کړي منهم د دوینا عذاب نلیما عذاب د نک جنگ شوی خو دوی ته به سزا ملو شوی وکنه سبو یو غیرت د اسلام دی او یو غیرت د جاهلیت غیرت د جاهلیت دا چې د مال پلار وجلې نو زبم وجه زمو خلکو کې دا غیرت ډیری کړ ادینی غیرت پکې نشته او دا رنګي هغه د پښتونولۍ غیرت پکې دی لیو بلګي شي بل به وجني الکه ودی وې د ماته بد بد قتل الکه ولې دی وجلو ما ته چې غول مخره نو سبه ویل ته چې غول اخره کله ته ویلې وی چې غول اخره خو زه ټیک ده هغه ته وی غول مخره پوهه په خبره کنه پوهه د ما ته بد بد وکړه ما پسې وخاند د یو بل په لګه لګه خبره وجني او د کافرانو په ملک داغي سپیو داغي پښوګان ویزي او لامبي او تاړو دغه نخکاری بی غیرتی نخکاری زیو داغي ملک د کافرانو خدمتونه کوي هغه تاړو بی غیرتی نخکاری او دلته په خپل ملک یو لګی کیږي او بل مسلمان ور وجني په لګه لګه خبره الکه وری وي ماته چې غل مخه نه د غیرت د وجه مې وجه دې د سوې غیرت د جاهلیت په دې خبرو کړه یو غیرت د دین دی چې یو تن د دین نه خلاف کوي او ته پاغي غوسه شي دا غیرت د دین دی پوهیږي خبرو کنه په نو ځینې داسې او چې دا هغه غیرت د جاهلیت را ولاړ شو وای مونږ نه معاف کو مونږ سره ظلم کړی دی دای کړي هغه کړي دي نه الله وی ما سو کړل فانزل الله سکینته فانزل الله سکینته راولېګلو الله سکینته اطمینان خپل علی رسولی په پیغمبر خپل باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې والزمهم کلمت التقوا او ویل ګولا د دوی سره کلمه التقوا کارونه شو هغه هر څه شو هغه یو بل ته معافي وکړه ورسه خبره ختمه شوه وکان الله می کل شی علیما او دی الله پاریو شی باندې علیمن فوزات لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق دا دغه خوب تذکرہ کوي و یرا خوب پوره نشو د نبی رسول سلام زګه چې وای زینو پکې ویل وی د نبی رسول سلام خوب پوره نشو دغه نبی له سلام خو خوب لیدل چې مونږ عمره کو او مونږ د عمرې نه را واپس شو نو خوب پوره نشو نه الله وی چې نه خوب خو ما د نبی له صلوات و سلام پوره کو دا خوب د کم کالو دا د ووم کالو او نبی له صلوات و سلام او صحابه ویل ګویا کې دا خوب د شپږم کال لږه تاسو په شپږم کال لاند شي ام اوس لاند شو بس عمره کې نه الله وی دا خوب د کم کالو دا د اوم کالو چرا دې کال نه بل کال تاسو لاړ شي عمره وکي او مگر انګو شو بل کال عمره وکا لکه څنګه چې معاهده شو چې دې کال نو بل کال به عمره وکي الله وی خوب خمار اختیار کو د پیغمبر سره لقد صدق الله لقد صدق الله تحقیق سره رښتیا کو الله رسول او رؤیا ته پیغمبر خپل سره خوب بالحق په حق سره خو به رښتیا شو خوب سو لتدخلن المسجد الحرام خامخا د نکیږي به تاسو مسجد حرام ته ان شاء الله کچره خو غشي د الله امينين پامن کې او مغرنګو شو بل کا لاړل خ پامن کې عمره وکا محلقين رؤسكم خرون کې د سرونو خپل به او مقصرين او کمون کې د سرونو خپل به چا سرونو خرول او چا سکول هغه کمول لکه سړو سرونه خرول او خزو هغه سرونه کمول لا تخاف یا ساتا سر خرول دا ګوره واجب دی ښا سر خرول سری دا واجب دی چې سر دی نیخره د احرام نشي لرکول او که احرام دی لرکونه بیا به دم ورکه پوهیږي به خبرو کنو ځینې لاړ شي اسې لګوي ختتی وي بس ویږي ټیک شو نه نه سر بخره او خزه بس کوي خزه به ټول سر راغون کی او داسې ګوت نه بتاو کی او دا سوک سوکی بتی وي لا تخافون نیری دی تاسو فعلم ما لم تعلمو په الله پانس باندې لم تعلمو چې نه په پوهه تاسو تاسو ویل جوړ ګویا کې دا خوب رښتیا نشو الله یې خوب څه شو اخو رښتیا شو او پدې کې پدې صلح حدیبی په خیر باندې تاسو نه پوي دي ځکه صحابه کرام غوسه کنه وی ولی مونږ کمزوري یا په غلطه یو ازینی شرایط چې پکې داسي خو الله وی زه په پوم چې پدې کې تاسو لپاره ډیر خیر دی فجعل من دون ذالک نو وی ګرځولا خوار دینا فتحن قریبا فتح نږدې یا د خیبر فتح ته مراد دی یا د مکه فتح ته مراد ده صداقت د نبی رسول الله هو الذی دا الله ذات ته ارسل رسوله بالهدى چراوی لګلو پیغمبر خپل بالهدى په هدایت سره هدایت سو د هدایت کتاب قران بل هدا په قران سره او دین الحق او په دین پورا سره سره رولې ګلو لیوزرو علی الدین کلی دیر پارن چې غالب کې دی لرا په دینونو ټولو باندې چې اسلام په ټولو دینونو شي غالب شي ان الدین عند الله الاسلام دا الله په نس مقبول ترین دین کوم یو دی اسلام وکفا بالله شهیدا او کافر خاص الله شهیدن گوا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم استاد د الله دی اوس دا اوصاف ذکر کوي د صحابه کرامو محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم استاد د الله دی الله نه دی بلکې سره رسول الله دی والذین ما او هغه سان چې د سره دی ملګری اشداء علی الکفار او د استکمال د ایمان نخ ذکر کوي یو اشدا وال الکفار ډیر سخت به په کافرانو باندې په کافر باندې به سختی کوي رحما او بینهم نرمی کون کی به یو بل سره یا نرمی کون کی به په مینس خپل کې د یو بل سره په کافر به سختی او د یو بل سره به سکی نرمی به کوي تر صاحب کرامو صفاتو یو بل سره سو نرم او دشمنانو سره کافرانو سره بیا نرمی نه وخه نن سدي یو بل ته سخت او دشمن ته نرم دي تراهم رکان سجدن ویني بتدوی لرا رکان رکو کون کی الله تا رکان رکو کونکي سجدن سجده کونکي الله تا یبتغون فضلا من الله لټي بدی فضلا من الله ورواله د طرف د الله نه ورضوان او زر او رضا منتیا دار سو وسله کوي د دې لپاره چې د الله فضل په مونږ او شی الله رضا شي دنیا لبنه کوي ښا سیما النخر دوی فی وجوهم په مخونو د دوی کې من اثر السجود د نخر تابعدار د الله نه بی ځنی وی تندی به توري یره دا سجدی کم زیاده وی پاغي به نخی وی تندې به توري تلبیس ابلیس کې امام ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا د خوارجو نه خده تندې تورول لچا نه خده د خوارجو دا باغی په زور ځان له جوړ او دا چا چې وې زړه سختي لکه د فرعون په شان او دغه رنګ د نمرود په شان نو داغي دا تندې وتوري دا تلبیس ابلیس کې ذکر کړ دی بمبس لګي تندې بمب کې زمکه پسې تندې بمب کې زمکه پسې او څوک به په ګرمو کانو باندې دغه کوي دا نه غوړې ځان له خپل جوړي ښا پوهیږي په خبرو کنه پوهیږي کینه ډیر خلک دا جری تاسو ته کوي بس چې په خبره د پوښې مزرانه نه دی قضا شي دا پتندي کارو نه خنيش دا دی په خپل جوړی ځان لا د سره پاره چیرې بس خلکو تخکارې زه غو ډیر منځ گزارې ما او قرآن وایي چې تا سیماهم فی وجوه من اثر السجود الک دین نخې د تابعدارې مراد دي چې هغه سورې ال عمران کې تاسو لوستیو یوم 104 او 104 کې یوم تبیض وجوه و تسود وجوه پاغه ورځ چې تک سپین به مخونه د اهل سنت والجماعت کم چې د الله او د الله د پیغمبر تابعداري که د رنګ تور می داغه مخ کې به یو چمکی او چې کم بېمانه نو کاغه خکلی می غو تک زیړ به لګ انګریزانو ته وګوره ذالک مثلهم فی التورات دا صفات د دیو په تورات کې او مثلهم فی الانجیل او صفات د دیو په انجیل کې د صابوس عمدہ صفات په تورات کې مو په انجیل کې مو فصل داغ لیغیز و بهم الكفار دې د پاره چې غوسه شي په دې سره کافران کزن ان اخرج شطه د دې صحابه کرامو د دې مؤمنانو مثال څنګه دی کزر ان پشان داغ فصل اخرج شطه چې رو باسی خپل تیغله اول کې چې دا تیغ روزي نو طاقتوري که کمزورې فآزره نو کلک کې دی لره رو رو دا کلکیږي کنه فاستغلظوا نو غټ شي دا نو چې کله دا غټ شي نو څه شي فاستوا على سوقه ادريږي په خپل ډندل باندې هغه تنه دومره مضبوطه شي چې هغه اون بیا په خپل ځای ولاړی سو کې رزه نه نشي خوا کوي یوجب الزراع تعجب کې غرزي زمیدار لرا فصل دا زمیدار خوشاله کړ وی فصل مې که خیر وشو او دې ځل به امونه ډیر زیاتی او دې ځل به مالټي ډیر زیاتی لیغیظ به ملک کفار دې لپاره چې غوسه شي په دې سره کافرانو څه مطلب شو څومره چې د دین جړډې مضبوطیږي او د دین هغه کار مضبوطیږي او ملګری زیاتیږي نو کافر په غوسه کیږي که خوشحالي ها کافر خو په غوسه کیږي ځکه وایي دوی بچي سب سے اچھے چې وې دي د سمره کمی نو دومره خدا زم استاد وی دو دو بچي سب سے اچي نو ليغيظ بهم الكفار دې د پاره چې غوسه شي په دې سره کافران زه اکثر کور کې مم چې دارونه خويندې د شل پنځشتو نه کمی نه مړو خون نه کوي چې ډیر نو خی کنه سړی له غم خادي په پوره دا څه داو کنه ده قریب سه سړی په غم خادي پوره کنه چاته به اړو اجت ني او چې دا یو څو کسان یې نو سبې نو نه لیغیز و به ملک کفار زکور کې اکثر ویم وي تم ټیک وین لیغیز و به ملک کفار دې د پاره چې غوسه شي په دې سره کافران یا ساته د فصل 15 دشمنان دي اول کې چې دا اویم ده ته کنه بس ته اول کې چې دا زر زر ویم اول کې چې دا فصل روزي اول کې نو را دې لومبه دشمن سي پیشکه پیشکه ني هغه په اوله نو کدا فصل د پیشکه نه بچ شو او لګ روچت شو نو دویم دشمن د دې سي چرګ چرګ بیا لته وای او دغه رنګ دا هغه جړډې ولا ښکارا کوي نو چې په جړډو هوا ولګي د وس فصل ختم شو کنه دریم چې کله دا فصل لګبر شي نو دریم دشمن د دې سي بیزا بیزا راځي نه هغه پخکري وای راوي سلورم چې کله دا فصل لګ نورم بر شي او د بیزینم بچو نو بیا د دې سلورم دشمن هغه غوي دی غوې راځي نو هغه پسې ځان مګي رامګي هغه ډېر طاقتور شي او دا رنګ کله چې د غوې نم بچ شو نو پینځم دشمن بیا اوخ سیب دی څه شي دی اوخ اوخ راځي ناغه به وګدا غړانګي وکړه نا تازه پانی نو غړ خله پیدا شي کیدو رای کاږي نا فصل تبو بربادي هغه کومه ونه چې نه هغه تبا کی هغه تازه تازه سانګې ته وخوري دا څه ده کنه نه هغه فصل څه شي هغه تبا شي کله چې دا فصل د دې پنځو وانو دشمنانو نه بچ شو نو یا ساتو دا فصل دې پنځو وانو له فائدہ ورکړي پوهیږي په خبرو کنه پوهیږي دا فصل بیا دی پنځو وانو له فائدہ ده اوخلا غویلا بیزیلا چرګلا او پیشکیلا ټول له فائدہ دا رنګي مثال د موحدم دی موحد چې کله اول اول کار شروع کی نړمبه د دشمن سو کی پیشکه لومبه د دشمن سي پیشکه اغه زبرګ سي اجماعت کې ناس ته زبرګ سي پیشکه پیشکه د دشمن د پسې بلګي کده د پیشکه نه بچ شو نو دویم دشمن بیا چرګي هغه بانګي اجمال کې چې بانګونه وای بانګي صاحب بانګي صاحب بیا دشمنی دا څه کوي تاسو لکه چې موږ درس کوو د قران کنه جی ولې مولوی صاحب نه پیږي پس چې تاسو درس کوي لکه دا الله کور دی نو کوم په قران راواغه سونه څه چل شو نو دلته باندې کیږي دا او که کوي نو مولوی صاحب ته بکینه نو بانګي دریم دشمن هغه دی کله چې د بانګي صاحب نم خبره برشي نو دریم دشمن بیا هغه مست بیزه ده مولوی صاحب نور ته به د اسم نی خو موحد تړي تکړه دي ډیر وته تکړه دي او سترګي اور سترګي هم پر وباسي غوسه هم پکې نو کده دنم موحد بچو او لګ په بر لاړو نو سلورم دشمن هغه پښتون غوي دي ملک صاحب تمانچه خان تماچه به چوری وغه دشمن دي او که دا غنم بچ شو نو بیا پنځم دشمن څه دی اوخ سه پیر پیر سه بیا دشمن دی هغه د ټولو نه غټ دشمن دی نو که دا کار کامیاب شو نو یا ساته دی که پیر سه به لاخه کیوسیږي او که ملک سه به او که ټولی نو که په دغه علاقه خیرونه او برکتونه راځي نو په ټولو راځي کنه کدا اون او درې د په دغه ځای نو فائدہ خو ټولو لده کنه میوه سکی بیا ټول میوه خوري اخیرونو برکتونه بیا ټول دغه ملک سے بچیم راضی او قران تکیری دغه رنگ د دې پیر سے بچیم راشي د دې منیټر سے بچیم راشي ټول راشي او قران زده کی او په قران پوش معاهده غم مکوا ستا دشمنان به ډیری لکه څنګه چې د فصل دشمنانی خو یا ساته یو نه ورځ به دا فصل مضبوطیږي او بیا دې ټول دشمنانو ته به فائدہ وي وعد الله وعد الله الذين امنوا وعد کړه دا الله دا کسانو سره چې ایمان وروړي او عمل کوي نیک منهم د دوینا د سواد کړي مغفرتن د بخنی او اجرا عظیما او د اجر لوی اکثر موږ کې دا آیات تاسو اورې کنه هم محمد رسول الله والذین آمنو اکثر مولوی صاحب دایات اوس به پوهیږي کنه کې دې شو خوندم کوي چې اوره نو خوان بدر کوي مقصد د سوره فتح ترغیب ال الجهاد والبشاره للمؤمنین راتلونکي سبق ان شاء الله سوره حجرات ته ډیر اهم سبق دی او آداب بوایو د اصلاح د معاشره او یو ادب د بل نه مزیدار دی